بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم عليه قال فإذا ملك العقار بعوز هو مال وجبت فيه شفعه دا متن په دې مشتری باندې على حق د شفیع حاصلېږي چې دې مشتری ته د ازمکه دا په عوض ملاو شي او عوض هم هغه څیز وي چې هغه د قبیلې د مال نه وي اوس کچیرتا یو چاله زمکه ملاو شو هغه زمکه چې د شفیع د زمکه سره یو ځای لګېدلې ده څه ملاو شو په هیبه باندې یو یا په صدقې باندې یا په وصیت باندې یا به تور میراث نو بیا عام فقها چې کوم دي هغه په دې ټولو صورتونو کې د شپې لپاره حق د شفه نشته ولی اگر کدا موهب له اگر کدا مصدق به اگر کدا موصاله اگر کدا لکه وارث مالک شوی د دې اسمه کې په ملک جدید باندې او په مقابل کې د دې مالک جدید نه هیڅ عوض الکه اصل مالک ته ملاو خوش مسله باندې اوس کو کچېرته دا خو هغه صورتونو چې له سره عوض دی زمکه ملاو شی او مالک جدید تا په عوض باندې ولیکن په عوض کې مشر دار چې دا به عوض مالی وي غیر مالی به بالفرض او تقدیر یو سړی زمکه واخیستله په مردار باندې اوس اگر کدا زید مالک ته به زما کې شوی ده او مالک په ملک جدید باندې ده او ایواز هم شته چې مرداره ده ولیکن دا مرداره مال نه ده څه مولا مرداره مال نه ده نو فلعاذا دا بیا لکه چې کومه ده ها فاسده ده او تاسو له یاد چې به فاسدی کی ها هغه حق د شفیع د شفیع لپاره نه وي ولی ځکه اتصال د میت د شفیع د میت د مشتری سره له دویم علی سبیل دوام ها بل استمرار نه ځکه بیا فاصله دا په شرط ته زوال باندې ولاله سائل کیږي با سران کا عادتن سران هم او عادتن هم پوښ مسله ده دا تاسو د دې متن تفصیل څخه درلیا ولی لانه شان دادا هم کنه ممکن ده په دې صورت کې مراعات شرط شرع لحاظ کول موجود اول د شرط شرع کوم شرط شریعت لګولې ده فيه پاخذ شفیع کې د شفیع لپاره هغه شرط ده شرط دادا چې دا شفیع به مالک ګرځيږي د دې ځمکې هغه سیس باندې چې په کوم سیس باندې مشتری مالک ګرځي او دا شرط الف رکیږي چې د ازمکه مشتری واخلي په عوض او عوض هم سوي باندې وهو دا شرط شله التملک مالک جوړ دل د شفیدی د دې مشبوعي د دې مشبوع به چې هغه مې ته مشترک ګرځل به مثل ما په مثل هغه سیز باندې هغه مال باندې تملک به چې مالک جوړ شوی وو به په دغه سیز باندې المشتری مشتری صورتن که شرط زمکا په صلات الامثال باندې اخیستل عبد الله استاد پویږي کنه پویږي او قیمتا یا به ولا قیمت ور کوي که شرط زمکا اخیستل او په صلات الله زکه هغه کوم اصل هغه کوم سمنه چې ګرځول هغه سم بایې وړای دا نو زموږ مشتری له څور کوي قیمت ور کوي خوش مسله د اجمالی مسله ذکر کړل د مختصر القدری استاد داغه اجمالی مسلې لپاره تفصیلی الکه چند صورتونه الکه ذکر کړي ها وای ولا شفعه في الدار التي يتزوج رجل عليها سورۃ دار دا سورتونه د ذکر کوم چې ما کې به تاسو په تفصیل باندې پوه شئ زیدا زینب ته وویل چې ته ما سره نکاح وکړه نو زینب ورته ټیک ته تا سره نکاح کوم خو مال په مہر کې سره کې او سئل او تویل ما سره خو پیسې نشته زما یو کور دا هغه به تعالی ز په مہر کې ده نکاح وشولا اوس په دې کور کې چې دا مہر ګرځول شوی د زې طرف نه شفیع دعوه د شفیع کول شي کنه شي کول نشي ولی زکه دا خدا چې مالک د دیدار شولا دا سټیک ته مالک د پیوز خدا ایوز مالی ده نه که غیر مال غیر مال ولی ته کتل ته خو له کوا دا زید خو مالک ګرځیدل الله دې خیر کی واتی د منافع د بوزعه نه کې مالک ګرځیدل د بوزعه مالک او زکه حر ده حر چې بجميع بدنه لکه سره حر ده نو اجزای هم سدي حور د هغه مالک نه ده د منافع د بزرګي چې کوم د لکوي الله د خیر کې واچي مالک وګرځي نو اوس عوض دا خو مال نه ده اوس دا شفیع په دې زینب باندې دعوه د شفیع نشي کولای بل فرض تقدیر زید دعوه د شفیع وکړه په دې زینب باندې اوس په دا زید زینب لا غسیز ورکی کوم شي چې د زینب له تلای ده نو د سره زینب ولا سیز د کرابل شي دا ورسره ها اس پښتون پوهیږي دا مونږ ته خبر نه مونږ ته محمد صاحب قائد عوام وته نو د سره قائد عوام یا د نه څه خبر پښتو پی کې نه پی یا څه مثلا خلا لا تاسو پښتو نه پی نو شرط کوم شفیع چې دا هغه لکه دا کوم شفیع هغه لپاره پوره کی خو په دې شو څه پوه شي ان شاء الله تاسو طبيعت هم برابر او يخال المناط بها دا دوم صورت زینب او د زید منځ کې نکاح راغله بیا الله شان خو د زینب او د زید طبیعت ونه لګي ته زینب ورته ویل چې یاره جی ما تا زندگی تیریږي نه راځه خلع وکړو هغه ته ټیک دا زه به تا سره خلع وکم خو لیکن ای زینب ما ته به د خلع په مقابل کې ته سره کوي مفت طلاق نه ورکوم صبر را راکې زینب ورته چې ازما کوم کور دی هغه تعالی چې کوم د زه هغه دا تا ته په دې خلع وس کې درک ٹھیک شو زید له اوس زید الکه خلو کړ دی زینب سره زینب لاړل اوس د دې زینب د دې زمکه سره چې زید شوهر ته ملا شول یو بل شفیع اوس هغه دعوه د شفیع په زید باندې نشي کولای ولی ځکه زید چې د دې کور مالک شو په عوض باندې ولیکن عوض مالی نه و عوض سو زید تسلیم د منافع د مزعیو کال کوایا زینب له او د شفیع سره ال کوایا ها اوس د شی ال کوایا سیستا چې هغه تسلیم د منافع د مزعیو کې شفیع زید او دا کور ونه واه په خبره خو پوهېږې که نه پوهېږې یا د خدای ښه سړي کاله که نه غوندې سبق داسې هغه غوندې ده سره خلک پوه نه شو پرې دا مسله باندې پوه شوې همداسې وایي او يخالع المرأة بها او يستاجر بها دارا او غيرها دا دې څه صورت دا محمد الیاس استاد او دا محمد اسامه دی الیاس اوئل اسامه ته زستاغه کور نه نه هغه کې یو کال ما ته اجاره باندې راک اسامه ورته ټیک ته ذکر در کوم په پکړای کې مسره لراکه هغه ته ما سره هو کړای نشته ازما یو کور ده هغه به تاسو زه پکړای کې در کوم هغه پکړای کې تعالی درغه هیڅ ولا اوس دا تنویر استاد دا شفیع د دغه کور دا کوم کور چې الیاس په کرای کې ور کرای چاله وسامل اوس دا تنویر د دې کرای په کور باندې چې الیاس والا کور چې په کرای کې ایوس کې ولا ور کړو هغه د وسامل په دې باندې دا کور شي شفیع نشي کو نشي کوله ولی پچا باندې اسامه باندې ځکه چې دا تنویر په اسامه باندې دعوه د شوفی کې په دې کور کې چې الیاس په کرې کې ور کړل په شری څو سره سي ور کړل کور ور کړل کور د وسیدلو په ایمه اوس کدی دا کور لري اسامه علي ها ټیک شولا دا کور اسامه اخیستل په ایمه باندې د الیاس نه خو د عوض خو مالی نه ده ولی ځکه چې دا کور اسامه د الیاس نه اخیستلې دا هغه په مقابل د منافع د کور د الیاس او منافع مال نه تاسو پښتو پی او نه دا قادر په دې باندې د تنویر چې هغه دل منافع ورکی او د یاله کې دا اسامه له سو واپس کی کور ورته ورته څه څه پوښتنه نه شي او غیرها یا غیر ددا په تور مثال دی الیاس د اسامه نه دکان ونیولو د یو کال د فاره دوه کال نه پاره چې څومره اسامه ته له مال بسوره کرای راکې الیاس له ما سره کرای نشته زما یو کور ده هغه د دوه کلونو په کرای کې درغې ستاش څه شو د دکان په مقابل د دکان مالک هم مسامه شو د کور مالک هم څه شو مسامه خالی الکه الیاس ته دی دکان هغه فائدہ اوچتای منافع و د علی او د دې کور چې کوم الیاس فکرې کې د دکان په مقابل کې اسامه ته ور کړی دا تنویر شفیع ده اوس تنویر د اسامه د کور اخیستلې نشي ولی اگر که اسامه دا مالک ته د کور شوی نه په عوض باندې ولیکن عوض مالی نه ده پس مالک شوی ده هغه دا چې دا او الیاس منافع د دکان اخلي هغه له منافع په عوض کې دلا دکان ورک اوس تنویر په دی باندې قادر نه چې دا لکه اوس اسامه له منافع ورکی وای مولا او هغه تنویر د هغې نه کور والي ځکه هغه کوم منافع ورکوي منافع د دکان دکان د ده ملک ته که دا نه ملک د اسامه ملک ته نو څه د څه منافع ورکوي خو څه مسله او نه قادر پاله کوي منافع ورکوي ځکه منافع اعراض دي او په اعراض کې انتقال ده خو څه مسله دا بل صورت دی زه په خو شو ان شاء الله بل صورت دا دی خدای دې نه کوي دا محمد الیاس استاد چې کوم د اسامه اخرت ولي زه جنت ولار چې ته ولار ته جنت ولار ته مړی خدای دې نه کوي امين وای بیا د نسو اوس په کار خدا له چې دا مولانا قصاص کنه دا وارثان د دې مقتول چې اسامه دی د دې وارثان خ خلک تبلیغیان دي یا د نس هغه چې مړ اوس موږ ورور خاصي مړسته دا نوجوان د خسرې نه دا مملکت چلو سکه بیا تنس خو بیا یې هم مفت خوشي کول په کار نه دي ورته یې بس چلو موږ ته هلکه وایه درې لکه څلور لکه پنځه لکه روپۍ راوړه بیا ته نشته اوس روپۍ نشته ښه چلو چې روپۍ تا سره نشته قاتله هغه ستا کور نه ده هغه مونږ له تیسا اوس وارثان د مقتول دا مالکان دا کور شول کوم چې الګه د قاتل دول ورک خو د څه په وس د قصاص په وس او قصاص مال اوس اگر کله کله وارثان د مقتول مالکان شو د دې کور په عوض په عوض مال نه ده ځکه خالق یې پر خودل د قصاص تاسو قصاص قصاص مال نه ده چې تر کې هغه به طریق الاولاد نه ده لکه مال نه ده نو چې مال نه ده نو اگر که د افغانستان د مقتول هغه مالکان د کور د دلی په ملکی جدید سره نو اوس تنویر دعوه د شپې نشي کولی ځکه دی به څه ول ورکوي دی افغانستان مقتول ته څه ورکوي چې دا کور وهلي قصاص به ورکوي نو قصاص د سره څه شی ورکوي قصاص د څه شي او شو مثلا نو رسول او یصالح یا صلح او کشي بها په دې دار باندې عندم عمدین زمینو د عمد او یو تف علیها عبدا یو غلام نه د اسامه استاد هغه خپل غلام ته وویل چې ته به آزاد وي چې د حیات آباد په پنځم نمبر ګلی کې چې کوم کور ده هغه مال راکې حیات آباد زنده باد یاد نه سو غلام لګي دا ماهر په تجارت کې د حیات آباد پورې تر لاس هغه مولا لور کې چې اسامه دی اوس په دې صورت کې تنویر چې کوم دا د اسامه شفیع شتو پیږي نو اوس دا تنویر دغه کور د اسامه نه اخیستلې او شوفیر سره نشي ولی ځکه چې دا اسامه مالک ته د کور ګرځدل په عوض باندې او عوض مال نه چې هغه اعتاق آزادول لسوي غلام او اعتاق مال او یو ته خو علی عامل دا صورتونه به ته بیان کوو ان شاء الله خبر به آسان شي ولی زموږ مذهب دا لأن صفه عندنا صفه زموږ الاحناف په مسلک باندې انما تجب دا ثابتيږي چې مبادله المال بالمال چې مبادله د مال د مال سره راځي د بایع طرف نه هم مال وي مشتری طرف نه هم مال وي لمال جات هغه دلیل بینا چې موږ بیان لانه امکن مراعات الشرط شرعي فيه چې مبادله المال بالمال وهذه الاعواز دا کوم عوضونه چې مونږ ذکر کړل ليست باموال دا مالونه ندي نه منافع د بوزه مال دي نه تسلیم د منافع او الکم اغا مال دي نه الکه دا منافع د دار مال دي نه منافع د دکان مال دي نه قصاص الکه مال د اعتاق سره بس نو فیجاب صفات فیها ثابت ول د صفی فیها په دې صورتونو کې خلاف المشروع دا خلاف د صورت مشروعه ده لأن المشروع فيما فيه المعاوضة المالية وقلب الموضوع او په دې کې اړول د معنا موضوع له دي لأن وضع شفت عند البيع ځکه وضع د شفت له چې کله بيع راشي او بيع هغه هغه توي چې مال المال ها بالمال طرفونه بمال دي باید تر زما هم مالوي مستری تر نو هم مالي په دې صورتونو کې الک رایا هغه د به صورت نه بیا صورت نشتا او نه بیا معنی نشتا خو شو مثلا الک په یو خونه کنه خافيږي وان الشافعي امام شافعي رحمه الله فرمایي تجب فيها الشفعه په دې صورتونو کې شفعه واجبه ولې لأن هذه الاعواز متقومه دا اعواز هي وزنو قیمت لګول کړ شو په شریعت د منافع د بوزي قیمت ته د خلع قیمت مقرر شوی د اجاره د منافع چې کوم دغه قیمت ته پوری پکې ورکړ او د قصاص قیمت راغی چې هغه لکه کور دی مثال په تور د احساس په مقابل کې قیمت راغی چې هغه آزادول څه دي غلام دی په تور مثال غلامات خوش مسله بس څنګه د نکاح په صورت کې شفیع اگر که خذله هغه تسلیم د بوزه د منافع د بوزه نشي کولای خو د منافع د بوزه چې کوم قیمت ته مهر مصر خو ورکول شي کنه یا د مهر مصر ورکې له تمانه ها مسما ورکې کور بریالي شي کومه مسله باندې او د خلوع په صورت کې دي دا شفیع دی الکوا خاول لا قیمت ورکی چې کوم د تسلیم د منافع او د مزعه کړي ولې هغه متقوم نه غیر متقوم متقوم ولې د لیغه په یوس کې د کول اخیستل کړي نه چې څومره دا رقم د اجاره والا په صورت هغه کې هم چې دا مستاجر دا منافع واخیستل په قیمت کې بلا قیمت په قیمت باندې ذکوري پښې ورکړل نو څه دا شفیع هم له کده د منافع قیمت کولږي ولا ور دي کې کور کو دا وای څه مسله باندې تاسو ها دا کوم د قصاص په صورت کې دا قصاص اوس قیمت یې ولګېده ولی ځکه د وارثانو مقتول چې د هلکې علي پیسې د څه په مقابل کې علي د قصاص په مقابل کې علي د دم په مقابل کې علي که نه د دم قیمتي شي که نه شي قیمت د قیمتي شي نه اوس هلکه وایه دا شفیع د وارثانو مقتول ته یې د کور قیمت ورکړي که نه خلاص خبر پوه شو مسله ده او دا رقم د احساق والا صورت کې خو شو مثلا او سدا شفیع مولا له څور کې د کور قیمت ته ولا ورکي پښتو پی کنه پی یا نو سم سره ولی ځکه دغه اعتاق اگر کس نه ده په ذات کې مال نه ده خو چې په مقابل کې قیمت راغی نو دا مال وګرځیدل نو اوس اعتاق په مقابل کې تکور ملاو شو یا نه څه خبر او دې ګوري چې دا غلام په څو پیسو باندې خلک آزادې هغه پیسې دی ولور کې د مکوشي په هبه کې موږ سره موافق چې هغه حق شفیع د شفیع د پاره په موهوب کې نشته ولی ځکه دا موهوب له مالک شوی د بلا عوض بالکل سره عوض نشته د چې سره عوض نشته د خود به خود مالک بیا خو دا شفا خو په هغه ست کې چې وی مالک څه عوض وی فیا بعین مالوی یا بقای مقام دسی من خلال لأنه لا عوض فيها فلا تقول في عنده ليس بعوض الشيء راسا نصر اشتن پکې عوض خو لیکن د دې هدايه مولانا تاسو له د امام شافعي مولانا مذهب لغو تشریح کوي تاسو ته یاد و امام شافعي مولا شفا خالف په هغه لکوایا صورت کې منله چې شفیع او دا مشتری یا بائع دا مشترک وي فی نفس المبه فی نفس المبه نو دا هغه صورت ده چې دا خاون خذله یا خذ خاون له یا مستاجر مستاجر له یا قاتل وارثان د مقتول له او یا عمد خپل مولا له نیم کور ورکی اس خوش مسله باندې مطلب نور دی دا هغه صورت کې دا چې کله د شفیع او د زوج د کور سره شریک وي چې د شفیع او د خځې د کور سره شریک په دوم صورت کې یا نو سم مثلا او د دې ا د دې د مستاجر او د شفیع د کور سره سوي نه نه توبه د مستاجر او د ریالک شفیع د کور سره شریک وي د اجرت کې ورته د وارثان د مقتول او د شفیع د کور سره شریک وي بیا نو سمسا او د دې عبد او د دې د دې عبد د شفیع د کور سره شریک شفیع نیم لکه دا عبد نیم کور مولا له ورکه د آزاد شو نیم کور لکه شفیع سره پات دې څه څه د حق شفیع او نو څه درو دې سره حق شفیع منی خوش مسله الله مو وقول يتعطى قول امام الشافعي راضي يتعطى يتحقق فيما فرصت اذا جعل شكل اوغرزول شي شق سنه وهسا من دار الذكورنا مهرا مهر او او یا وګرځول شي اذا جعل شق من داره ما حرس يزاهيه چا مشابه الکوایا ها زما هر څه کړه خلع والا صورت ته اجاره والا صورت ته صلح والا صورت لانه شان دا لا شفت عنده الا فيه ځکه شفت نو سره امام شافعي صاحب مزمن الا فيه مگر په شرکت په شنو سره باندې او کچرتا شفیع د جوارو في حق المبيع يا لك ها شفيع ملاصق لرغه د پاره د مذهب شفل سره سره تنس هغه د صورتونو ټول صحیح شو پوه شو مسله دا ونشي کولای خالص ونحن من چې نقول وایو قاعده دا ده ټیک ته امام شافعي رحم الله منافع د ابو زهره درې قیمت لګول شوی د تسلیم د منافع او د ابو زهره قیمت لګول شوی د منافع نه سکنا د اجاره صورت کی قیمت لګول شوی د قصاص مثال په تور قیمت لګول شوی دی تا قیمت دا له جهته د ضرورت نه جهته نه نو دا چې زوات القيم ګرځیدل دي بس دا څوره چې ضرورت ده نو ضرورت خالی د مہر صورت کې د زوج د زوجین شفیع ته دا ضرورت متعدی نه ده د خلې په صورت دا ضرورت الکه ها هغه چې کوم ده د دې زوج د خځې من کې دا ضرورت شفیع ته متعدی نه چې دا ضرورت هغه په لټغه هم لږه په شا یو په طرف کې هم دا قیمت زوات کې امن وګرځول شي کوم شي مثلا هم د قشان ته د مستاجر او د مستاجر من کې دا منافع د زوات القیام نه دي کوم شي مثلا او دا د شفیع صورت ته دا متعدی چې دا غیر د پاره هم دا کوله لکه د منافع د سکنا د منافع دي زوات القیام نه د قیمت ادا کوي خوش مسله باندې او دا رقم د قصاص په صورت کې دا رقم د اعتاق په صورت کې دا چې قیمت ګرځول شوی دی د وارثان د مقتول او د قاتل منځ کې لکه دا څه دا وینه لکه هغه قصاص قیمتي ګرځول شوی دی دا د شنه لکه شفیع په اړه هم د صلات القیام د قیمت ادا کړو دا کور د وګرځي خوش مسله دا رقم د اعتاق او د صورت کې د مولا او د عمل منځ کې د آزادول نه ذات القيم نه ګرځول شوی چې هغه په مقابل کې به لکه هغه احساس نه هغه قیمتي شغه ولا کور ورته هغه ولا احساس ور تر خالد مولا او دا بل بس کې دا ضرورت او دا ضرورت شفیع ته متعارض نه چې شفیع په طرف کې هم د احساس د ذات القيم نه سوده قیمت ادا کړو کور مالک وګرځي خوش مسله نور لکه قاعده اصول فقه دا ده والضروريه تقدر بقدره ضروره خوش مسله خير الله ولا نقول انا تقوم منافع البر دا قیمتي کول د منافع او د بزعه په نکاح کې او په غیر نکاح کې کوم منافع رااله په ساو د حق اجاره سره ضروری د جهات د ضرورت سره ایو ضرورت ولی ضرورت سو په نکاح کې تاسو ما شریف کې دي ابانه لخطره واعظاما لقدره وصولا لهذا العقل ان تشبه بالاباحه یاد نه څه چې د دې محل عزت ښکار شي داغه لویواله ښکار شي او دا د شنه شي چې دا یو انسان حر د بل انسان حر د یو اندام نه فائدہ اخلي بغیر دی وس چې اباحت ته حر د اندامونو لکوي ران شي ځکه موږ ورته سوال کوو د عقل جار ضروري د فلاز مخ کار کې دا تقوم قیمتي کېدل د منافع او د مزعه یا د منافع او د الکه دار په حق شپ په حق شپ کې چې شپې له هغه داول شپ کې دا د زوات ټول قیمت ول ورکي د مشروعي مالک ته وګړي او کذا دم تر کمینه خدمت نفس او د انسان عمدن په دې صورت کې وکذا دم دا شان ته دم ها والعطر دا غیر متقوم دم عطر دا چې کوم دی غیر متقوم دی خلا ولی وی زکا دا دم او عتق دا مال نه ده تاسو ماشي لیکل دي فضل دې چې دې قیمت کو لګول شي خو بیا وکذا دم العتق دام غیر متقوم دا یو بل بل وی چې کوم دا قیمت امام شافعي لګي قیمت وای هغه ته چې هغه رسیس قائم مقام وګرځي څو ګرځي قائم مقام وګرځي نو د منافع د بزې قائم قام لک شفیع ورکولی نشي د تصمیم منافع د بزې قائم قام شفیع ورکولی نشي د منافع د سکنا لک وایها قائم قام شفیع ورکولی نشي دا لکه ملکه کوم چې قصاص د هغې لکه قائم قام شفیع ورکولی نشي ګل خو پسې ورکوي یا د نسو دا رقم د اعتاب قائم مقام شفیع ورکولی نشي نو دی وی لأن القيمه ما يقوم مقام غيره قیمت هغه ته چې قائم مقام د بل څه وګړي فی المال الخاص په یو معنا خاصه کې المطلوب چې هغه مالیت ته چا سره فهمله مالیت ته چې هغه مال ده دا هم مال ده په تور مثال دا موبایل ده دا مال ده مال ده کنه اوس پیسې هم د دې لکه قائم مقام ده پس کې قائم مقام ده مالیت ټیک شموله پیسې مال ده چې دا وساله کته دکاندار ته شې سلو په ورکی هغه تعالی سلو په موبایل د کیک نه درکې د سلو په موبایل ولې درکې دا کاغذ د موبایل سره بدلی نه هغه پیسو کې یو مالیت تا او په دې موبایل کې یو مالیت ته نو هغه مالیت ته مالیت په مقابل کې راځي تاسو پوه شئ مسله باندې او دا منافع د مزه دا سره مال دنه الکه دا تسلیم د منافع د مزه دا سره مال دنه چې د نور پیسې سو ګرځي هاي مقام کو ګرځي دا رقم منافع د سکنا د مال نه ده چې بیا شفیع لکه مال او کې هغه د قائم مقام تسلیم د توګه ما ته وښه زید د زینب سره نکاح وکړل او مہر مقرر نه کړل په حين د عقد کې په حين د عقد کې په بعد کې بیا لکوا چې کوم ده د زید زینب له مہر ورکی ځکه مہر شرط څه ورته مقرر دا کور ورته مقرر اوس آیا دا شفیع اوس په دې کور کې داوا د شفیع کولی شي کولی نشي نو قاعده دا ده چې کوم سیز په حین د عقد کې لکوایا مقرر شي نو او که د عقد نه بعد مقرر شي هم هغه د سلک په حین د عقد کې مقرر شوی په وخت عقد کې چې چیرته مہر دار وګرځیدل نو په دې دار کې داوا د شفیع شفیع نشي کولی او که د ما د عقد نه بعد بیا مهر فرض کړی شولو بیا هم شفیع د عوله شفیع نه لري خو څه مسله نشته تمام خلا د دې مسلې د ذکر کولو فائدہ څه غرض څه غرض دا ده چې دا فرض مهر عند العقد وبعد العقد سواء دا برابر دي كونه مقابل للجزع دا مقابل للسري دي فرق خلاص ثم فرض لها دار مهرا لأنه بمنزلة المفروض في العقد في كونه مقابل للجزع في كل مباط المال بما ليس بمال د زوج طرف نه مال راغی خو د خاون طرف نه مال نه کړ البته یو صورت زید د زینب سره نکاح وکړ او زید زینب ورته ټیک ته نکاح کوم ما ته ما هر کس نه کې د تاسو په مار کې الکه زه درل چې کوم ده 15 لک روپیا مہر مثل مہر ته مقرر کو یا مہر مثل یا مسما او مہر راغ پوه شو مثلا په بعد کې دی زید زینب ته وې چې تا ما باندې 15 لک روپې مہر یا مسما ده یا مہر مثل مسما نه چې هند عقد لکه مقرر شي مہر مثل چې واخ عقد کې مقرر نشي بیا بعد کې مہر مثل ولون کې تاسو یاد نکاح هو ویلي اوس دې زه راځي بیگم صاحب میرے ساتھ اتنا پیسہ نہیں نور پیسې ما سره نشته لهدا ما سره یو کور ده چې دا غي قیمت 15 لک جوړیږي که تا خو خیری زبل هغه ستاره مهر مثل په مقابل کې تاسو زدا کور ٹھیک اوس دې زید دې مالک زینب تکور ورک اوس کور کور په مقابل د بوزي کې نشه کور په مقابل د مہر مصر یا مہر مستما کې شه نو په دې صورت کې په دې الکه کور باندې شفیع دعوه د شفیع کول شي ځکه دلته در حقیقت دوه عقد دراله یو عقد بیع شو یو عقد نکاح شو عقد نکاح کې د بوزي په مقابل کې 5 لک مقرر شوی او بیا د دوانو منځ کې یو بل عقد راغی هغه دا چې دی خدي د پنځو لکو په مقابل کې الکه دا کور واخیستلو د دې زید نه نو خدا مشتریه شوله په سم مشتریه شوله هغه په دې چې دې مال ورکړي چې 5 لک دي زید ولا مال ورکړي چې الکه یو کور دی دوس په دې باندې دا ونه شفي شفي کولې شي سمجھ کړه په خلاف ما په خلاف تاسو اضافه چې کله خرڅ کی هذا غدار بمهر مثل او او بالمسمى لانه مبات المال بمال یو بل صورت او صورت ده زید د زینب سره نکاح وکړه زینب ته ویل بیگم صاحب چې بارے ما اور ویل هیڅ سره ما سره نکاح کې کنه هغه جی څنګه کو اول نو جوان به چرته ګورم بیا د خو ما ته په مہر کې سره دا ته مہر کې در لکور در کوم خو لیکن زر روپے براله واپس کې زر روپے به براله واپس کې د ټول کورس قیمت څومره ده 3000 په تور مثال د 3000 ځکه بیا کې چې وروسته بیا صورت باندې تاسو اوس دا کور دوه قسمه یو هغه کورس مثال په تور درس غزا کور ده څو د دا شل غزا په مہر کې لاړل د ټول کور کې مسورو 3000 دا لس کزا اخذ واخر د زر روپو په مقابل کې ځکه زر زر په بځای ته واپس کوي آیا شفیع په دې له څه زونو کې دعوت شفیع کولی شي کني شي کولی یا د نسخ خبره پوه شو مسله باندې نو په دې کې اختلاف ده د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې هغه دا چې دا لکه څنګه په دې شلو غزونو کې داوا د شپې شپې نشي کولای په دې لسو غزونو کې چې مقابل د سر په کې راغلي په دې کې هم داوا د شپې نشي کولای صاحبین مکرمین رحمهم الله فرمایي چې نه د دې لسو غزونو کې شفیع داوا د شفیع وهو د امام رحمه الله څه دلیل د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی وګوره فتوا د امام صاحب مذهب ده فتوا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب ده امام شوی دلته دوه څیزه دي یو نکاح ده او بل بیع نکاح مقصود ده اصل ده بیع پکې سره تابع نو اوس دا په دې شلو کسونو کې شفا نشته او دا اصل ده لسو غزونو کې اگر که شفا شته د ذات په اعتبار خو څونکې دا مطبوعي داسې یو څیز چې په هغه کې شفا نشته او تابع په حکم نه سکی مطبوع کې ته چې پرې شلو غزونو کې دعوه د شفې شفې نشي کولای ځکه ما هر غزول شوی ده ته په دې لسو کې هم نشي کولای چې د ضرورت په مقابل کې راځي فهو يقول امام سوي معنى البيع معنى البيع فيه عقد نکاح فيه قد عقد نکاح تابع دا تابع او مخصوص ده نکاح او قانون دا ده د شریعت او د فقه قانون دا ده الاعتبار في العقود للمقصود داولي کې الاعتبار في العقود للمقصود اعتبار په عقود کې مقصود لوي حکم دا غیر مقصود تابع وي ها اگر که الکه وای غیر مقصود پکې د حکم مخالف هم د غیر مقصود به د مقصود حکم سوي تابع او دغه مقصود نکاح ده د نکاح حکم دار چې الکه وای کور کې حق شوفي شفي لپاره نشته چې شل غزونه دي او په دې له غزونه کې هم حق شوفي نشته په خبر پوهیږي اه هو دا چمړو وانه خلاص اوس یا به تور مثال دو دواړو منځ ته عقد راغی هغه ورته له بيع د خاون ورته له بيع حر ته ویل وا به خستنی څه میکړي وا به خستنی خلاص روپی مستابع او هغه ورته له ټیک ته ما قبول اوس به یې صحیح کیږي نه خزه حر د حر څوک اخلي او هو دلته خو مجاز مراد ده ته مراد مجاز مراد ده پښتو پېک نه پېک غلط منو ویل غلط ویل استغفر الله بعد التقيد خطا شاله کوي یو سړی الکه وای یو پردی مملوک ده پردی سره فتقل خطا شو پردی مملوک فتا تاسو نو کې ټکه کتاب نه ګوري خدای خو سړی کې یا نو پردی مملوک نه بل چا بل سره ورته وای نیغه نیغه مکیګا نکحت کې نکاح د سره وکما ٹھیک سر د پردي ملک هغه هغه مملوک سره څوک نکاح کوي مطلب دا چې وا به خلما سمې شو وا به ولی تاسو اصول فقه کې ویلي یو سبب او بل مسبب تاسو پښتو په کې نه چې سړی من زوالي لکه کله چې دی مالک تر قوي شي نو مالک ته ملک ها میتی هم شي تاسو پښتو پیږي نو قانون دا ده د اصول فقه چې مجاز په محتاج کې کېږي لپاره د محتاج الیه مجاز په مسبب کې کېږي لپاره سبب خو د سبب علی کوایا مجاز د مسبب لپاره لکېږي نو څه مطلب کله کاهته وي مراد و د بیع وي ټیک ده خو که بیع ته وي مراد و د نکاح ټیک نه ده تاسو پوه شئ مثلا باندې دغه څه وایي دوی یو سړی دا کوي خځه ته ویل نکاح ته کې نکاح به سره وکم فرضي امده دا صحیح ده دا ولا وابه دخلم او دا وایي چې خټیک ده د خدای دې الکه ما وکیل ما ما خیر پې کې دا جناب وای مونږ به ولور چې دا به سبا وای نه بل څه تم لیکته چې رسول الله تعالی تاسو دې ویل په نویلو